کچیر سړی اندام و چې عورت ته ویل شي ورین دا یا ګنډا دو یا په نمو لون دی کنه خنر مې حساب بربنده و آبی هر ګرځوي دا ټول پیدا کېږي چې دوی ته د شدې مسله ویل ذکر کېږي ټول کنه دي چې سمه مسلې دي کنه موضوع سړی دی یجب علی المصلی په مشکمي کې دا واجب ده کنه شدې به تبا دي پرې مسلې شه و چې دغه مسلې پښتنه سړي کړی و کنه امام حنیفه صاحب نه دا پښتنه شده کړی او به ځکه دا مکره ا دې مسلې موضوع شده شولا فإن صلت کچیر شده میس کلو سره مې ساده پرندې بربنده وا یا درې مې ساده بربنده وا به دال مینځل ګرځوي چې ټول اندام بربند ویا چې کیم عورت تا ابا کنه می دې نه کړی و چې سره مې ساده بربند وی دا په حکم د کول شده بیا به مینځل ګرځوي بل څه دا ده چې اوصول صحه یا درې مې ساده بربنده وا په دې کې سمول دا چې سره به حصہ چې بربنده شي مشکل ګرځوي ربع ساق دا کنه منع ده ثلث په دې نه ډېر کې درې ما حصہ خپل پته ولګي چې ثلث خود منع ده د او ثلث ها دې ذکر کو ته حاجت نشه دا خو مستدرک ده دا ویلې په چې او ثلث یا درې ما حصہ بربنده و سره به حصہ چې منع عفو لکه نه فابند المنذر ګرځوي هغه ته ډېر وته ویل شي درې ما خو په طریقه ولا سره کنه بیا ډیر شول چا خدا جواب کړه دا چې او سلسه تو عید سکره دا د کتاب نه و دې کنه لیکن کنا سهو شوی دو انا خطوی شوی دو خپل امام محمد صاحب کوم د عبارت نه استعمال کړه یا کتاب نه سهو شوی دو دیو جنا فخر الاسلام په کتبه شه او سلسه دا ټکنه شته دا د کله چې فین صلات ورب ساکه مکشوفن تو عید صلاته او سل سه ټکا دی په کتب شو دا ټکا نشته نه دا د کتب نه سهو شوی دو او دویم جواب دغه ده چې دا د قاعده کې مسلې چې کی مراوی ده امام محمد صاحب نه چې څنګه دا مسله روایت تر کو کنه هغه شکمان دا چې داسې ویلي که چې ربو ساکه مکشوفون او که داسې وي چې سل سه هم کنه درېما یې شالیو که سلورما و شالیو هغه کله شک ده راوی چې څو ځم ته پته نه کېږي چې دا ټکا کیمی ویل ده او دریم جواب دغه ده چې دا تصریح به ما ولې مزم نن دو سندر به حساب چې بربند شي کنه هغه مولده پر منع ده د نه خپل پته ولګل چې درې مخ په طریقه ولا باندې منع ده خو په تصریح وګړه کنه او سلسها تصریح به ما ولې مزم هغه ته تکرار نشي وته ویلا یا لغو نشي وته ویلا کنه به فائدې نشي وته ویلا تصریح به ما ولې مزم نن دو او سکه دغه جواب کو چې روبو ساکه مکشوفن دا قیاس ده لکه دا دی که بیکنه په دې سر خاص ذکر شي سلورم احساس کم سر مسا په ودسوی سلورم احساس چې سر مسا کې کنه داسه چې ټول د مسا کړی کنه او دا رنګ کنه په احرام شي چې سلورم احساس کال کې چې ټول د کل کړه په باندې قیاس ده دا ولا مسله قیاسی ده او دا بل احساسانی ده او اصول سره درې مې سکنه دا احساسان وی نبي سم نبي سړي پښتنه وکړه چې بو کنه بل بچی نشته دولت مې ډیر ده مړېدلو که چې زه دغه وصیت وکړ کنه نیم دولت ته چې دا بچ ته فکرونه ته وصیت وکړو دا نیم دولت پوت شي نه را وره سورې ته یقین کنه میر سورو دی نبی سم ته چې نه بیا سم به شو چې نه په خیر شکل چې درې مهسا وچ وصول سو وصول سو کثیرونه ټیک ته درې مې حساسیت وکړه دوی سه ورساوي ته پرېږده او درې مې حساسیت پښه هو چې دغه دا ډېره که نه نه اصول سره که نه دغه په حدیث سره چې منی فرض احسان ده د بل قیاس ده او د بل کنه احسان ده دلیل کنه ګوشي ګوشي ذکر دا ذکر کړه او چا دا جب کړه چې روب وساکه مکشوفن سره مې ساچې پندې چې بربندوي کنه دا وته چې قدمه وسراوي په شنګری لون دی کنه قدم به سراوی به روبه ده او چې کبه هد قدم نه وي به سولستا درې مې سچ پر بند شي او څه کوي چې پښتنه داسې نشي وي واچا به کایم هم څه پښتنه سکړي وای کنه چې کچېره شدې مې کو سرمه سا بند بند وای درې مې بر بند وای کنه وای چې سرمه بر بند کړې مې بر بند کنه اته یې ستل مې به ګرځوي کنه په استفسار شي په سوشي د ټکی دوړه وګړي په جوړ شو د کډوړه ویرانه امام ابي سب صاحب صدر ما حسان نو کنه متمن عبري صدر ما حسان کنه عورت بر باندې و درې حصے پړتا دا حکم بر باندې شو کنه چې په نیمه نه کام وی کچ دا به نرګ زوی دکه چې دا کام بر باندې شو دا کنه لان شيء اينما يوسف بالكثرته اذا كان ما يقابله اقل منه يسمى من اسماء المقابله او ډېر پټ تا په نیم لا ډېر پټ تا او په نیم لا کم بربر تا اې دې ګې کنه بربر تا ډېر نشوي ته ویلا ځکه چې مقابل یې کنه ها ډېر ده ا مقابل په دلا کم نه ده نه امام ابي سب کا دا کله تو کسد حقیقتن وخلی چې حقیقتن هغه بربان ډېر وی کنه په پټ نه او طرفین کنه حکمن ډېر وخصه سلام هدا کنه حکمن ډېر ده شریعت نه ته وی چې دا ډېر ده کنه اگر کا سر پر سر کې بندا کم ده واغه پټ ډېر ده تذوب دې ته ویل شي چې دوا امرین وجودین وي دوا لکه وجودي شنه دي او تعقل او تحقق ته احدهما موقوفي په تعقل او په تحقق ته بل پره د ته تقابل تضایف دوا امرین وجودین چې تعقل او تحقق ته احدهما د هر یو هغه موقوفي رڼي په تعقل او په تحقق ته بل پره دنیا وې دوی دي کنه هیوا د عقل دنیا دوه او یو کنه خارج بلی دا کار په دنیا شې نه موجود دي کنه او په خارج شې چې سترګې کنه بربنده کې په دې شابه شې موجود دي کنه تکبر ته ضرورت دې ورشي چې کا پاکه شې موجود دي یا دا کار په دنیا شې دا دا دوه ته موجود دي چې دا بل سره موجود شي چې څه پر دانی سره امر اوی نه موجود دي چې څه پر په دې نوې پوي شو امر پای باندې نه پیږي دا مر تعقل او دا رنګه کچ سه پرې کنه پاوې نه پوه شو امر په دې نه پیږي ا دې تعقل موقوف ته دې کې تعقل پرې و دې تعقل موقوف ته دې تعقل پرې دا به و تعقل ته وړل شي چې هغه عقل ته سره لوټ شي او دا به کنه و تعقل ته وړل شي چې دا عقل ته سره شوی او دا رنګه کړه تحقق ته امر چې په هر شي موجوده وجود ولا لکه ابوت او بنوت کا سکنه لرولا و زیولا ابوت او بنوت لرولا دا لوم ده دا رنګه زیولا دغه لوم ده وسطه ا پلورونی منا به وته ورشي په دې به وته وپیړې کا چې زیوري منا پیړنه پلور چاته ورشي چې من کان له ابنون یعنی پلور منا شه ابن ټکارونه چې پلور منا زکوي زی منا به سره زکوي زیاته ته شي من کان له ابن چې دې پر پلور وي زی منا چې زکوي کړه پلور منا به زیر ته سره سی کنه او دا سه په خارج شي چاته به پلور وته ویل شي کچ زیای پیدا شو وی چې چا زینی په دې تامر پلور شي ویل ولا درنګ زی ته به وته بیا کچې دا زیای دا کچې پلوري وي چې پلوري وي ته زیای نشي وته ویلا په خارج کې موجود دی کنه پلور پلور نوم چې سګ ټی کنه زیای به شو وي ته پلور نوم ګټی کنه ای زی وای نوم به کوي ته سړي ګټی کنه چې پلوري کنه پلوري چې ته پیدا شوی پلوري وي دا د هرګه کنه قلیل او کثیر اغه نه ماشین دی کنه کلت او کثرت اپټ چې هغه درې حصې ده بیا په دې باندې کنه زه شوې لکه چې دا برباند هغه ډېر برباند دی ولې ډېر برباند دی کنه دا یو څه برباند دی او پټه درې حصې پټ ده وفي النسب عنه روايتان او په نیم شی د امام مسلم دا دوه روایتونه دي په نیم شی کې به ښکیل ده کنه نیم پر برباند او نیم پټ ده دا یې کبه کله به چاته نشوي او چاته به ډېر وي کنه نو ته خو یا ډېر نشته نو یو ډېر نه نشته کنه دوه سره یو برابر دي تو وی که چې وته به ظلمی سپر ګرو چې ډیر بار باندې ډیر پرشتیا باندې چې ډیر بار باندې کنه حقیقتا به نیم بار باندې او نیم پټ تکنه دو ته ډیر نشو ته ویلا د بار باندې تا کمان شو ته ویلا او ډیر شو ته ویلا ځکه دا خبره ډیر ولې کنه په یو کولې وته کې چې دا مس نسې کې دی غزایبه ځکه چې کام نشو ته ویلا چې دا کام بار باندې او بل روایت ویل کړه چې نه ورګه دې ځکه چې ډېر شوی ته چې ډېر بر باندې او فن نسب عن روایتان په دې مګي بر باندې شې دلا دوه روایت نه ولې دي فاعتبر الخروج عن حد القلت متبر کړه دا کنه خروج دې حد قلت نه دا بربان چې دا چې د نیم بربان دا د حد قلت نه وتله ده ای تعریف ته قلت نه وتله دا کام شوی ته ویلا ځکه چې کام خو به وته مې ته ویلا چې مکمل په دنه ډیر وه اپټ چې کوم نیم پټ ته اپ دنه ډیر نه ده نه چې اپټ په دنه ډیر نشو به ایوه ته کم شوی ته ویلا چې به کم ده د بربان کم ده اکلت نه اوته متعلق نه خروج د حد کلت نه چې کلت نه اوته دا قلیل نه ده به به کنه المیزه ګرځوي دا څه چې ویلا کچې لښکی بربان ده پانا کام نه ده چې څه کوي چې پانا کام ده ان چې پانا پانا ډیر ده کنه دا څه کوي چې پانا ډیر ده بلکې سره برابر ده نه چې پانا ډیر نشو پیګه پټ نه دی ډیر نشو به دا څه ویل کچې ډیر برابر ده می درو ګرځوي او ادم د خلف ضد دی یا کنه متورکه ده کنه ادم د خلف پیګه ضد شه دا څه ویل کچې کی مقابل لا و چې پټ تا کنه د دې کنه پانه ډیر بربټ شو دا اې دې وجه نه کنه بیا دا کټې دې ته کترې دی بیا ته چې نن می بنر ګرځوي ولا هما طرفین وی چې ان ربا یحکی حکایت الکمال سلرمه حصہ کنه دا حق په شکو په شې کې پیرا باندې حکایت حکایت کمال په ډېر یې کنه د شریعت په ځای شي مش کتلی دي چې سلامه حصہ ا د کامل په ځای باندې ویلوړ ده کما فی مسر اسه په مسر د سار شه چې سلامه حصہ سار ماسه کې کچې ټول د مسه کړی وی کنه ماسه د وشوله والحلق فی الاحرام یا کلول په احرام شه چې ټول سار کال کې اپ صدر بنوړي چې سلامه حصہ کال کې اپ صدر بنوړي نه دا دې کا سلامه حصہ کنه د پیرا په شی بنوړ کنه دا خو په شریعت شه او درنګ په عادت څه ده سو او من را وجه هایری چا چې ولید مخت بلچا یخبر عن رؤیته دا خبرو کوي د لیدو کې ممکنه و ان لم ير الا احد جوانب الاربعه اگر کا دلیل ده مگر یو طرف په سویر طرف شي د انسان سویر طرف نه دی مختا او ستا او یمین ده او شمال ده خلی دا په مخ ویني وچ مو زید ولیدو کنه مو زید ولیدو کنه حالانکه شو اندو لیدلی او د شي طرف ته نه لیدل کنه د اندو لیدل کړي مخ طرف لیدل کنه یو طرف لیدل کنه و د ټول چې مو زید ولیدو ملاقات مې سره وشو کیم سا چې ویني مخ ته کنه بچا به خبرو کوي د دې ټول لوريت نه اگر کنه ویل لمګ یو طرف په جواب پر باشه نه کنه شرعا و کنه عرفا ربا په حکم د کمال شدو اې دې وجه نه د کامل کې سلمه سره برباندې اس کې ټول برباندې می به ګرځوي دا رنګ ورین برباد شي یعنی الاد اختلاف په دې اختلاف په دې طرفین پر ګرځوي او امام یې چې دا چې کنه هغه ډېر برباد نوی امر به نه پر ګرځوي لأن كل واحد عزو لحدا ځکه چې په دا شکل هر یو زون ته زون ته اندام ده وشتو زون ته اندام ده خټه زون ته اندام ده وری زون ته اندام ده کنه وشتون دوه څه دي یو هغه وشتون دي چې په سار پر متصل دي او یو هغه چې په سار نه کنه وتلی دي په سار نه لوري دي کنه چې په سار شي په سار پر متصل دي کنه پاش اختلاف نشته اپ حکم دي سار شي د شي چې دا وشتون بربټ شي مې لکه جی کنه صبر مې تا هو ځکه مې کنه په سار پر وشتون دي مسترسل کنه بیا پاګه اختلاف ته زره یې چې دا بربند وي هغه کنه اندام دا نه کړ په غسل شي کنه مدل یار شته لکه اوس له مثلا تیر شو چې کني مې دي کنه کوسین نه مې دي کنه دا چې ول مراد به نازل من راسه مراد دې وشن هغه وشن دي چې سار نه لري دي دا خبره صحیح ده ځکه چې کوم په سار په متصل دي پاش اختلاف نشته چې کوم سار نه کنه لري دي کنه هغه مراد دي په دا خبره چې په غسل شي مې دل شي وانما وضع عصر في الجنابه لمكان حرجه سکیټ فل منځري په جناباب شي د تنګي د وجنا تکلیف د وجنا کله چې شدي کنه زلپي وي د سنې وي او پار وخت منځو کې شکنه د خارج د وجنا شې څخه سکیټ کړی دي نه یو دې کا سکوت تقاضا نو چې بده کدا سکیټ شي کنه حرارت نه شوي ته ویلا په مشدا بر بر وی کنه دا څه شوي ته ویلا المنځو په خارج نشته پټول شي کنه پټول شي والعورة العالية على الاختلاف عورت علیزا په دې اختلاف باندې عورت علیزا نه مراد ده کنه د بور مره مراد ده هغه ټیبل زوی او دا رنګ ذکر مراد ده او سیین مراد دی په نردا شه او په شای کنه قبول مراد ده دا هر یو کنه زون ته زون ته اندام ده قبول زون ته اندام ده د بور زون ته اندام ده امام ابي سبزه باندې کې چې په نیم لا ډیر وي او په نیم شه دواره وتر دی او طرفین پر مچ روبا کړ برباد شیا بس او ده کنه مين دې نه کړی ذکر شي او سير شي کده په يوش مې ځکه چې پیدا یې وادو کا چې علاج د بل بچي پیدا کول دي په داسې چې کیمیو اندام نیوي بل بچي سره نه پیدا کېږي کنه هدا ملک کړو چې صحیح خبره ده دو کنه چې ذکر زون ته اندام ده او سير زون ته اندام ده کنه پوتو دا کنه تعلق دې یې کنه منفعت چې کنه پیدا سره تړلی دو ا د ه ګنا یو لم ثبت دي کچې کنه بدا اندامه په یو باندې سره شمیر شو دون زم نه ده متبار کنه هغه زم چې کله انسان و ذکر کړه دا سره ګرګات کې به زور ته کنه یو نامه نه جوړیږي فما كان عورت من الرجل فوات من الامته دا اس کله دغه وین د کنه عورت باندې وی هغه شای چې عورت دې نرینا ده سړی نه چې کوم نام عورت ده عورت دې وین دې نه ا سړي په نبي شو کړو تا نبي لا عبرت وکنه په نمونه لوند علی رسه او درنګ ذکر او محول ذکر خصيتين دبور محول دبور او دوا کله ټي دوا ورنه و دي ټي ټي هغه ټي ټي کنه ورنه سره شمیر دي حکیمان دام چې عورت دې کړه درینان عورت وی زیاده او په دې پوسا وبطنها وزهر عورتنا ي س ر تر اپنا خيټه برابري بس دا غ شمره ده صحیح خبره ده چې پوسه مټې راسي کنه دا د محل د شاوت ده کنه ا دې په کتو په باندې سيته شاوت راسي کنه د ټوسه کا پوسه مټې راسي کنه الون د مرینه وسه پوسه مټې راسي دا کنه ټول عورت دی وینځه سینا عورت نه کنه چې کیما سینا دو کنه مغزای عورت نه دا مټی نه عورت نه دی کنه دا دې کا مغزای نه عورت سار نه عورت و ت ش ا ل ك ن ك ح م ا ر و ت د پ ت ك ا ي د ن ر ك ا دورا پر چوي اگل کنا ا ل ك ن ك ح م ا ر د پ ت ك ا ي د ن ر ك ا يا د فارو مردوڑے ها اتا تشبه هي نبي الخرائر تا د اصلي په پښه باندې کې د اصلي باندې کنه پټ مخ ګرځي کنه هغه کې فرت پر چې دا وینځه دو دا اصله دو دا پښتنا دو دا وینځه دو کنه دې فرت پر په دې باندې بیا دا نکړو کنه چې خلک ته پته لګي چې دا وینځه دو اصله نه دو کنه زوات المحارم اخ پر څه دی کنه چې سړی نکاح سره حرام وي لکه خپل خیر کسا میر کسا لیر کسا تریر کسا کنه اما حلا اسره نکاح حرام ده کنه د هر سړي په حق شو کنه خپل خیر میر کنه عورت دغه ده کنه سینه اند عورت د خپل خیر میر کنه سینه تر کتل شي مټه تر کتل شي مال تر کتل شي سات تر کتل شي کنه او پړې تر کتل شي درنګ پردي سړي کنه ویزه کده نه تر کتل شي کنه پر دې خلک یې ویلې برش داس دي کنه د پوره دفه د خرج و تنګي کنه کدا کابرت شي به خلک دوی تقریبا شي چې کله به بیا شری دې ګرځي لګي کنه هغه ته پټوال شي به د خلک په عورت په نظر کوي کنه سړي با ګولم ګور و دی با ګولم ګور وای